ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. خلافت غږ خبرې ګړۍ خبرې ګړۍ. تاسې په حقایقو او رښتیني او تازه معلوماتو خبروي. او د مزدورو غربي او ګوندپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. راځئ رښتینې، کره او پر وخت خبرونه واورئ او ځان له حقایقو خبر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه اته دېرشم هجري قمري کال د صفر د میاشتې شپږمه نېټه ده. پام مو رااړوم د اسلامي دولت د وروستیو بریاو فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. په موصل کې ګڼ شمېر استشهادي بریدونه شوي. په صلاح الدین ولایت کې درې استشهادي بریدونه شوي. سرت ښار کې درې دېرش تنو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې او په الرقه ولایت کې هم یو استشهادي برید شوی دا او دې ته ورته نور خبرونه هم لرو ملتیا مو وکړئ. اوس هم بشپړ خبرونه د عراق څخه رارسېدلي خبرونه وايي چې د موصل ښار اړوند د حمام العليل په جنوب کې د استشهادي بريد په ترڅ کې د عراقي فوځ پنځه همره ډوله موټر ويجاړ شوي. د الصلاحيه کلي په څنډو کې د يو استشهادي بريد په ترڅ کې لږ تر لږه لس عراقي فوځيان ووژل شوي او يو شمېر نور ژوبل شوي. او د شهرزاد کلي ته څېرمه ابرامز ټانک په توغندي وېشتل شوی چې یاد ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شوی او د موصل ختیځ لوري ته د تسعین سیمې ته څېرمه د عراقي فوځ یو همره ډوله موټر او یو بلډوزر ویجاړ شوی. د موصل په جنوب لویدیځ کې د ام المساعد سیمې ته څېرمه څلور همره ډوله موټر ویجاړ، دولس تنه د حشد شعبي مړه او یاد کلی په هاوان توپ باندې بمبار شوی. اماق خبري اژانس د خبر له مخې سرت ښار کې د اسلامي دولت سره د جګړې په جریان کې د وفاق د حکومت درې دېرش تنو وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتې. د صلاح الدین ولایت په سامره او تکریت کې د درې استشهادي بریدونو په ترڅ کې یو سلو دوه اتیا روافض مشرکین مردار او ژوبل شوي د اهمه خبري اژانس د خبر له مخې په دوه زره شپاړسم کال د اکتوبر په میاشت کې د اسلامي دولت مجاهدینو په عراق او شام کې یو سل او شل استشهادي بریدونه ترسره کړي. او د تونس په لویدیځ کې د القصرین سیمې په جبل مفیله سیمه کې د اسلامي دولت د جنګیالیو په لاس پرون د تونس یو پوځي وژل شوی او دا هم وروستی خبر د الرقه ولایت په شمال کې استشهادي برید شوی چې په نتیجه کې یې د پي کي کي ګڼ شمېر مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د اسلامي دولت د وروستیو بریاو فتوحاتو په اړه لنډ خبرونه چې تاسې واورېدل تر بیا د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ سره د الله او رسول وعده ده او الله عز وجل او رسول صلی الله علیه وسلم رښتیا ویلي. د اسلامي دولت پر خلاف صلیبي یرغل په خپل زور کې دی او د دواړو خواوو تر منځ د جګړې اور نور هم ګرمېږي او خپرېږي تر څو د حق او باطل تر منځ کشمکش د الله تعالی د هغه سنت انځور وړاندې کړي چې هېڅ قسم تبدیلي نه زغمي د کوم په باره کې چې هر یو مؤمن په دې باور دی چې باذن الله انجام به د مؤمنانو په برخه وي او داسې به ولې نه وي ځکه موږ ګورو چې کفار د اسلامي دولت پر خلاف د هر ډول کامیابۍ لپاره خپل ټول توان په کار اچوي تر څو پرې د خپل جنګ د دوام حق ثابت کړي او خپل ولسونه او مرستندویه خلک په دې قانع کړي چې ګوندې دوی د اسلامي دولت د لمنځه وړلو لپاره په سمه لار روان دي ځکه خو مونږ ګورو چې صلیبیان په لسګونه زره مشرک روافض د فلوجې د کلابندۍ لپاره را جمع کوي، خپل ګوډاګي ملحد کردان د خپلې ټولې بشري شتمنۍ سره په منبج برید ته راوړاندې کوي، په سرت د ولکې لپاره د خپل توان سره سم ټول سهوات را یو ځای کوي، په سینا ولایت کې د مصري مرتد پوځ ټول لګښتونه مني او په خراسان کې د اسلامي خلافت پوځ ختمول غواړي او په یو بل پسې ډلې ډلې پوځونه د مرګ کومي ته په لویدیځ افریقا او فلپین کې وړاندې کوي. دا د ایمان د لښکرو او د کفر او نفاق د لښکرو تر منځ د جنګ یوه پرمختللې مرحله ده، چېرته چې مشرکین ګومان کوي چې په خپل نهایي توان را جمع کولو سره به دوی د اسلامي دولت پر خلاف پرېکنده بریا تر لاسه کړي او هغه به ختم کړي، لا قدر الله، لېکن په عین وخت کې مؤمنان دغلته د احزاب د جګړې مراحل ګوري چې تکرارېږي کوم چې په محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه په صحابه کرامو رضی الله عنهم راغلي ول چېرته چې د کفارو سر ټیټي د دغه پرېکنده مرحلې تر ټولو لویه واقعه وه ځکه خو د دغه مرحلې نه وروسته حالت د مخکې سره ډېر توپیر درلود او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خلاصه په خپله دې وینا کې یاده کړه چې نور به موږ د دوی پر خلاف یرغلونه کوو دوی به پر موږ یرغل نه شي کولی په تاریخ کې چې کله هم د احزاب مرحله راشي او په کې ښکېلې خواوې د مشرکینو د یرغل کچې او سختۍ ته وګوري نو نو د خلکو رازونه راښکاره شي او زړونه یې خپل پټ حالونه په لوړ غږ ووایي بیا به ته وګورې چې منافقین او د زړه په ناروغۍ اخته خلک به د خپل زړه رازونه د الله عز وجل د وعدې په اړه د شک او د کفارو څخه د ویرې په شکل کې ښکاره کوي تر دې چې وبه وایي موږ سره خو الله او رسول د دوکې او درواغو وعدې کړې وې ليکن مؤمنان به په دغه مرحله کې د خپلو نفسونو له پلوه د الله عز وجل له خوا په راغلي امتحان او د الله په مرسته يقين ښکاره کوي، بلکې په دې پرېکنده مرحله کې به د دوی ايمان نور هم زياتېږي، د الله عز وجل تقدير او فيصلې ته به په پوره توګه تسليمېږي او د خپل توان او قدرت څخه به الله تعالی ته بېزاري ښکاره کوي، لکه چې الله تعالی یې داسې انځور رسم کړی، کله چې مؤمنانو د کفارو ډلې ولیدې نو ویې ویل، دا هغه څه دي چې الله او رسول یې موږ سره وعده کړې او الله او رسول یې رښتیا ویلي او دغه حالت په دوی کې زیات نه کړي مګر په الله ایمان او د هغه تقدیر او فیصلې ته پوره تسلیمېدل دغه سخته مرحله چې بنده ګان د دښمن سره په ازموینه کې واچول شي، د الله عز وجل له پلوه په خپلو موحدو بنده ګانو د لویو نعمتونو څخه یو دی، تر څو منافقین او په زړه ناروغه خلک د مؤمنانو د لیکو څخه بهر شي او الله عز وجل د مؤمنانو زړونه نور هم صفا کړي، د دنیا د اسبابو سره د تعلق ټولې اړیکې د هغوی د زړونو څخه لرې کړي او ټول مؤمنان خپل ځانونه په هر حال کې الله تعالی ته حواله کړي. بیا نو په همدغه وخت کښې د الله عز وجل د خوښۍ مطابق نصرت او مرسته د خپلو مؤمنانو په حق کښې نازله شي په کومه کچه چې د هغه سبحانه وتعالی خوښوي ځکه د هغه په حکم څوک نیوکه نه شي کولی که موږ تاریخ او بیا روان حالت ته وګورو نو دا به راته جوته شي لکه څرنګه چې د قریشو لخوا د مسلمانانو پر خلاف ډلې احزاب راغونډول د هغوی د ملامتۍ لپاره وګرځېده، د هغوی یهودي دوستانو ته د پای ټکی شو او د هغوی منافقان وروڼه په کې پوره وشرمېدل، نو په همدغه کچه به د امریکا له خوا راغونډ کړی شوي ډلې احزاب باذن الله د مسلمانانو پر خلاف د وروستي صلیبي جګړې لپاره لا ماتوونکي ګوزار وي، د صلیبیانو دوستانو، طواغیتو، مرتدو، صحواتو، مشرکو روافضو ته به د پای ټکی شي او د مسلمانانو په صفونو کې چې کوم منافقان او په زړه ناروغه خلک دي هغوی به هم وشرمېږي. د امريکا او نورو صليبيانو په دغه پيل کړی شوې جګړه کې به ډېر وخت نه وي باذن الله چې دوی به د دغې حملې څخه د شا تګ اعلان وکړي او دا له هغې وروسته چې دوی به په خپلو ولسونو د جنګ د مالي لګښتونو او لويو بشري کمښتونو د برداشت څخه عاجز شي ان شاء الله او بيا به باذن الله موحدين د صليبيانو او د هغوی د پلويانو شرک د ځمکې د مخ څخه لرې کړي بیا هم منافقان دا ارمان کوي چې کاش موږ هم په دغو فتوحاتو کښې شامل وای او غنیمت کښې حصه دار وای لیکن چېرته به دغه کار کېږي ډېره لرې خبره ده نن چې موږ ګورو د نړۍ په هره برخه کښې د اسلامي دولت هڅونې ته اتل مؤمن زلمیان لبیک وایي او په صلیبیانو ورغوټه کېږي دغه د الله عزوجل د هغو زیرو یوه برخه ده چې الله تعالی یې خپلو موحدو بندګانو ته ورکوي دوی په دې باور کوي چې زه به درسره مرسته کوم او په داسې بنده ګانو به مو پیاوړي کوم چې ستاسو څخه به په زرګونو میله لرې وي د اسلامي دولت سره به یې د یو ځای کېدو او د دوی په معسکراتو کې به یې د روزنې مراحل نه وي تېر کړي لیکن بیا به هم هغوی د امام المسلمین سره د بیعت اعلان کوي او د صلیبیانو پر خلاف د هغوی د کور دننه جهاد کې به د امیر المؤمنین خبره اوري او مني دا د الله تعالی د الهي تایید یوه دروازه ده چې الله تعالی یې مؤمنانو ته ښکاره کوي او لا نورې څومره ډېرې دروازې به د الله تعالی د رحمت په خزانو کښې پاتې وي او لا نور به څومره د الله لښکر وي الله يې په شمېر ښه پوهېږي چې هغوی به لا تر اوسه جنګي زغري نه وي په تن کړي ای د اسلامي دولت لښکرو! الله تعالی ته په دې مبارکه مياشت کښې هغه څه وړاندې کړئ چې بايد د الله عز وجل په لاره کښې په مرګ حرص کول مو د الله عز وجل د دښمنانو د وژنې په پرتله وي د بمبار لاندې خپې ټینګول او د کفارو د لښکرو مقابله کول باید په تاسو کې هر یو ته د ټولې دنیا د فتحې څخه ډېر خوښ وي ځکه دلته مرګ شهادت دی او دې سختۍ ته ټینګېدل غوره عبادت دی انشاءالله ډېر وخت به نه وي چې الله تعالی به صلیبیان د خپلې غوسې سره وتمبوي چې هېڅ خیر به په لاس ورنه شي او رښتوني موحدینو ته به اخي ابلغهنا الاصحاب اني راحل مدبر ساترک زينة الدنيا وامضي حيث لا اخبر. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه اما بعد د اسلامي خلافت مالونه چې د خلافت بیت المال یې د راټولولو او ویشلو چارې په غاړه لري په درې قسمه دي، غنیمت، صدقه او فی. صدقه خو معلوم دي او فی له کفارو څخه بې له جنګه نیول شوي مال ته ویل کېږي او هر چې غنیمت دی نو دا هغه مال دی چې له کفارو څخه په جنګ سره ونیول شي نو که د مسلمانانو امام یا هغه چا چې امام واک ورکړی وي غنیمتونه او د فی مالونه جمع کول او تقسیمول نو د هېڅ یو کس لپاره روا نه ده چې له دغه مال نه د امام له اجازې پرته څه شی واخلي او که هر چا واخیست نو دې ته غولول ویل کېږي، السیاسة الشرعیة فی اصلاح الراعی والرعیة لشیخ الاسلام ابن تیمیة د غلول تعریف، غلول په عربۍ کې خیانت ته وایي، ویل کېږي، غل یغل غلولا فهو غال او هر هغه څوک چې په یوه شي کې پټ خیانت وکړي، ده غلا وکړه. النهايه فی غریب الحدیث لابن الاثیر او دې ته غلول په دې واجه ویل کېږي چې په بدل کې د انسان لاسونه تړل کېږي او غول د اوسپنې طوق ته ویل کېږي چې د انسان په څټ کې اچول کېږي او لاسونه یې پرې له څټ سره تړل کېږي مختار الصحاح للرازي غلول په اصل کې مطلق خیانت ته ویل کېږي بیا یې غالب استعمال د غنیمت په مال کې په خیانت کولو کې شوی دی شرح صحیح مسلم د نووي او په اصطلاح کې غلول له غنیمت یا د فی له مال څخه که هغه لږ وي او که ډېر د امیر له اجازې نه پرته له تقسیم څخه مخکې په پټه د یو شي اخیستلو ته ویل کېږي. د غلول حکم، غلول حرام کار او خیانت دی او د اور د واجبوونکیو کارونو څخه یو دی لکه څرنګه چې په دې باندې قرآن، سنت او د امت اجماع دلالت کوي او امام نووي په دې باندې د فقهاوو اجماع نقل کړې ده چې غلول له لویو یعنې کبیره ګناهونو څخه دی، عمدة القاري، شرح صحیح البخاري للعیني. الله تعالی فرمايي، وما کان لنبي ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامة ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون د یوه نبي لپاره مناسب نه ده چې په غنیمت کې د خیانت نسبت ورته وشي او چا چې په غنیمت کې خیانت وکړ د قیامت په ورځ به یې په ولو بار راوړي بیا به هر نفس ته د دوی د ترسره کړي عملونو پوره بدله ورکړ شي او په دوی به ظلم نه شي کېدای. دا آیت د قطیفې په اړه نازل شوی چې دا یو ډول ټوټه وه، په بدر کې د غنیمت له مال نه ورکه شوې وه، منافقانو ویل کېدای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیستې وي، نو الله تعالی وفرمایل، ما کان لنبي ان یغل، په دې سره یې د دې خبرې خبر ورکړ چې د یو پېغمبر لپاره دا مناسب نه ده چې د خیانت او غلول په تور تورن شي، ځکه غلول له لویو ګناهونو او ناوړه عیبونو څخه دی او الله تعالی خپل پېغمبران له داسې عیبونو او ګناهونو څخه پاک ساتي. بیا الله تعالی هغه چا ته وعید بیان کړی دی چې هغه په غنیمت کې خیانت کوي، فمن یغلل یأت بما غل یوم القیامة، څوک چې خیانت وکړي د قیامت په ورځ به یې په ولو بار راوړي، الله تعالی به یې د خیانت په اړه له حساب کولو څخه د مخه د ټول مخلوق په وړاندې وشرموي او په دې کې د غلول د تحریم په اړه تاکید دی، غرض یې دا دی چې د مسلمانانو په زړونو کې ترې نفرت زیات شي، تفسیرالطبري والشوکاني والسعدي. ابو هريره رضي الله تعالی عنه وايي، رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ تر منځ خطبې ته پاڅېد، نو د غنیمت په مال کې خیانت یعنې غلول یې ذکر کړ او دا یې ډېر لوی جرم وګاڼه او د دې کار یې ډېر لوی وښوده، په دې لړ کې یې وفرمایل، زه دې په تاسې کې د قیامت په ورځ یو کس داسې ونه مومم چې په څټ یې ګډ سپور وي او رمباړې وهي، ېې پر څټه سپور وي او اوازونه کوي او ما ته وايي چې ای د الله رسوله! له ما سره مرسته وکړه، زه به ورته وایم، نن زه ستا د مرستې لپاره هېڅ وس نه لرم، ما ته ته په دنیا کې خبر درکړی و، متفق علیه. په بل روایت کې ترې نقل دي، هغه وايي، چې موږ خیبر فتح کړ، په دې فتح کې موږ ته غنیمتونه په لاس راغلل، بیا له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وادي القرا ته ستانه شو، له هغه سره د مدعم په نامه یو غلام و، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپرلي یې راکوزوله، په دې وخت کې یو ناڅاپي غشی راغی او په دې غلام ولګېده. خلکو ویل، ده ته دې شهادت مبارک وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، نه! زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما ساه د هغه په لاس کې ده چې کوم څادر یې د خیبر په غزا کې د غنیمت له مال نه اخیستی و، هغه ورته په تقسیم کې نه رسېده، همدغه څادر به په ده باندې د قیامت په ورځ اور بلوي. نو کله چې خلکو دا خبره واورېده، یو سړي یو یا دوه دانې د څپلۍ وندنې راوړل او ویې ویل، دا ما اخیستي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، دا د اور یو یا دوه دانې وندنې دي. متفق علیه او له عبادة بن صامت رضی الله تعالی عنه نه نقل دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د حنین په ورځ د تقسیم شویو غنیمتونو څخه د یو اوښ په خوا کې لمونځ وکړ، د اوښ له پشم نه یوه ټوټه راواخیسته په دوه ګوتو کې یې ونیوله او ویې فرمایل ای خلکو! یقینا دا ستاسې غنیمتونه دي، له دې نه ستن او تار او له دې نه کم یا ډېر شی د دې مسول ته ادا کړئ، ځکه په دې کې خیانت او یعنې غلول د انسان لپاره د قیامت په ورځ شرم او عیب او د جهنم اور دی. هغه څه چې په دنیا کې په غلول کوونکي مرتب کېږي. له مخکینیو دلایلو نه معلومه شوه چې په غنیمت کې خیانت کوونکي له خپل عمل نه توبه ونه باسي او هغه څه بېرته د غنیمت مسول ته ونه سپاري، د اخرت په ورځ یې جزا د جهنم اور دی، خو په دنیا کې بیا خیانت کوونکی له دوه حالتونو څخه خالي نه دی، اول حالت، یا به یې مخکې تر دې له خپلې ګناه نه توبه ویستلې وي چې خیانت یې رسوا شي. یا یې د خیانت موضوع حاکم ته وړاندې شي، نو توبه یې قبوله ده، خو د توبې د قبلېدو لپاره شرط دا دی چې هر شی یې غلا کړی وي، بېرته به یې بیت المال ته سپاري او د ده لپاره نه ده روا چې د خیانت مال صدقه کړي، ځکه نبي صلی الله علیه وسلم فرمايي، بې اودسه لمونځ نه کېږي او د غلول له مال نه صدقه نه ده روا، صحیح مسلم. پر دې سربېره بیت المال ته یې سپارل په اوسني وخت کې اسان او بیت المال معلوم دی، ځکه د اسلامي دولت په هر ولایت کې د بیت المال دفتر شته دی. په همدې اساس واجب ده چې د غنیمت خیانت شوی مال بېرته بیت المال ته وسپارل شي، خو بیا هم که په پوره توګه له دې کار نه بې وسه و او په راتلونکي کې یې هم د سپارلو امکان نه و نو په دغه وخت کې کولای شي چې صدقه یې کړي د دې لپاره چې د حرام مال له ملکیت نه خلاص شي. حاشیة رد المختار، لابن عابدين، دويم حالت، که توبه يې نه وي ويستلې او خيانت شوی مال يې هم بيت المال ته نه وي سپارلی او د خيانت خبر يې امير ته ورسېده، نو امير به لومړی ترې خيانت شوی مال يا د هغه قيمت اخلي او بيت المال ته به يې سپاري او بيا به ورته سخته سزا او تعزير ورکوي، المبسوط لسرخسي، لکه څنګه چې امام کولی شي چې د خيانت کوونکي سامان وسوځوي، خو دا حکم د هغه په شخصي سامان پورې خاص دی، د غنيمت مال چې له ده سره دی هغه به نه سوځوي، قال بذلک الحنابلة من الفقهاء. او کوم خیانت کوونکي چې له خپل خیانت نه توبه نه وي ویستلي، د ده له سزاګانو څخه یوه دا هم ده چې کله مړ شو جنازه به پرې نه کېږي، ځکه له زیاد بن خالد الجهني رضی الله تعالی عنه نقل دي چې د نبي صلی الله علیه وسلم له صحابه ونه یو کس په خیبر کې مړ شو، بیا چا هغه ته د دې لپاره یاد کړ چې د جنازې لمونځ پرې وکړي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، په خپل ملګري لمونځ وکړئ. په دې سره د خلکو د مخ رنګونه بدل شول. کله چې نبي صلی الله علیه وسلم د دوی حالت ولید نو ورته ویې ویل، ستاسې ملګري د الله په لاره کې د غنیمت څخه غلا کړې ده، نو مونږ د هغه د سامان پلټنه وکړه نو د دوه درهمو په اندازه د یهودو له قیمتي غمو څخه مو په کې غمي وموندل، صحیح، رواه احمد وغیره. او بله سزا یې دا ده چې که څوک په جهاد کې ووژل شو او خیانت پرې ثابت شو او توبه یې نه وه ویستلې نو ده ته به شهید نه ویل کېږي ځکه له عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه نه نقل دي هغه وایي د خیبر په ورځ د نبي صلی الله علیه وسلم له صحابه وڅخه څه کسان راغلل او ویې ویل فلانی شهید شو او فلانی شهید شو بیا پر یوه سړي ور تېر شو او ویې ویل فلانی شهید شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل داسې نه ده دا ما په اور کې په یوه څادر کې ولیده چې ده له غنیمت څخه غلا کړی دی رواه مسلم امام نووي وايي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلا، یعنې هېڅکله نه، کلمه دې خلکو ته رټنه وه او د دوی د دې خبرې رد و چې دې سړي ته یې شهید ویلی و او ددې حدیث له فوایدو څخه دا هم ده چې په غنیمت کې په خیانت کوونکي باندې د شهید اطلاق بنه دی اګر که د الله تعالی په لار ووژل شي، شرح صحیح مسلم. له غنیمت نه خپل حلال حق اخیستل جایز دي، لیکن دا هم اجر کموي، د خپل حق د اخیستلو په رواوالي دلیل د قرآن کریم دا ایت دی چې الله تعالی فرمایي، فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، الانفال، له هغه څه نه چې تاسې په غنیمت کښې ترلاسه کړي وي حلال او پاک خوراک وکړئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. له هغه څه نه چې تاسې په غنیمت کښې ترلاسه کړي وي حلال او پاک خوراک وکړئ او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته غنیمتونه حلال شوي دي او له هغو پیغمبرانو څخه یوه ته هم نه وو روا چې له ما نه مخکې وو. صحيح رواه احمد وغيره نو غنيمت پاک مال دی ليکن اخيستل يې د مجاهد اجر کموي. او دا خبره د نبي صلی الله علیه وسلم په حدیث کښې ثابته ده، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائیلي د غازیانو یوه ډله نشته چې د الله تعالی په لاره کښې غزا ته لاړه شي او غنیمت ورته ورسیږي مګر دوی د خپل اجر له دریو دوه برخې له آخرت نه مخکې ترلاسه کړي او دریمه برخه یې آخرت ته پاتې شوه. او که غنیمت ورته ونه رسېدو نو ټول اجر اخرت ته پاتې شو. رواه مسلم. امام نووي وايي، د دې حدیث صحیح معنا دا ده چې له دې معنا نه غیر یې بله معنا نه ده جایز چې مجاهدین چې کله یوې غزا ته لاړ شي بېرته روغ جوړ کور ته راستانه شي او له ځان سره غنیمتونه هم راوړي نو د دوی اجر له هغو نه کم دی چې روغ رانه شي او یا روغ راشي خو غنیمت له ځانه سره رانه وړي او دا حدیث په دې دلیل دی چې غنیمت د غزا د اجر یو جز دی نو کله چې مجاهدینو ته غنیمت حاصل شو له هغه اجر څخه ورته یو جز ورسېده چې په دې غزا باندې مرتب وو او دا غنیمت یې د اجر له جملې نه وګرځېد او همدا خبره د صحیحو مشهورو حدیثونو سره موافقه ده د غنیمت نه غلا کول د مسلمانانو د ماتې سبب ګرځي. په غنیمت کې خیانت یوازې د خیانت کوونکي د هلاکت سبب نه دی، بلکې دا د دښمن پر وړاندې د ټولو مسلمانانو د ماتې سبب هم دی، ځکه له عبدالله بن عباس رضي الله تعالی عنه نه نقل دی چې هغه وايي، په یو قوم کې غلول نه ښکاره کېږي مګر الله تعالی یې په زړونو کې رعب اچوي. زرقاني د موطأ په شرح کې وايي، دا د دوی پر وړاندې د نقیض معامله ده، ځکه دوی چې هر کله پر حقه بال واخلي، نو په زړونو کې یې وېره پیدا شي او هر کله چې په زړونو کې وېره پیدا شي، نو د دښمن له خوا نه په رعب اخته شي، بیا ورسره له مخ کېدو نه بې زړه شي او دښمن پرې غالب شي. او دا عام دی، که چا په خپله غرور کړی وي او که بل چا کړی وي، خو ده لیدلی وي او هغه یې نه وي منع کړی. له دې امله به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خپل لښکرې او پوځي مشران له دې وېرول چې د غلول نه ځان وساتي، ځکه د ماتې نه وېرېده، لکه چې د یزید بن ابي سفیان سره یې کړې وو، کله یې چې هغه شام ته رخصتاوه نو په خپله ورسره پیاده تر ډېره ولاړ او هغه ته یې د نصیحت په ترڅ کې ویل، له غرور نه ځان وژغوره ځکه دا فقر را نږدې کوي او د الله تعالی د مدد مخه نیسي. یادونه او نصیحت، ای د الله تعالی مجاهده بنده! ځان له غلول نه وساته ځکه دا ستا او ستا د وروڼو او ستا د دولت لپاره هلاکت دی او که له غنیمتونو یا مالفای څخه دې کوم شی په ناحقه پرې تقسیم اخیستی وي، نو ژر تر ژره یې بیت المال ته وسپاره او په دې کې کوم نقصان نه شته، که ته یې پټ په پټه وسپارې چې هېڅوک در باندې پوه نه شي او د خپل رب شکر ادا کړه او همدونه یې ووایه چې خلیفة المسلمین ابراهیم البدري حفظه الله هغه وروڼو ته عفوه اعلان کړې چې له غنیمتونو څخه یې خیانت کړی وي، خو په دې شرط چې څه یې خیانت کړي وي بېرته یې بیت المال ته وسپاري. نو له دې فرصت څخه ګټه واخله او همدا موقع غنیمت وګڼه او خپل ځان مخکې له مرګه د حرام مال څخه پاک کړه. ګرانه وروره! که ته الله تعالی په غنیمت کې له خیانت څخه ساتلی یې نو پام کوه چې په دې ناروغۍ اخته نه شې. له خپل زړه نه د غنیمت مینه وباسه، ځکه په باطل سره د غنیمت مال اخیستل لوی بوج دی او په حقه یې اخیستل اجر کموي او ځان وساته چې شیطان دې دوکه نه کړي، ځکه هغه تا ته وسوسې اچوي. کله درته وايي چې هغه څه چې تا اخیستي دي دومره قیمتي شی نه دی، کله درته وهم در اچوي چې دا خو ته ځان له نه اخلې، استعمال یې کوه بیا به یې بېرته بیت المال ته وسپارې. کله دې په دې طریقه تېر باسي چې درته په زړه کې اچوي چې اوس به یې واخلې او وروسته به بیا له خپل امیر نه اجازه واخلې. کله درته وايي چې ته خو ډېر ستړی شوی یې، جنګ دې کړی دی، قرباني دې ورکړې ده او له تانه څوک غوره دی چې د غنیمتونو مستحق وي. ګرانه وروره دا ټولې خبرې د ابلیس له خوا نه دي، نو د ابلیس خبرو ته غوږ مه نیسه او بده خپل زړه د خواهش خبرې اوره او د دې خبرې حرص له ځان سره پیدا کړه چې په داسې حال کې درته مرګ را نه شي چې تا خپله غاړه له حرام مال نه ازاده کړې نه وي. ابشر يا تاريخ الفخر غرد يا طير الانشاد. ته یې د خپلې ځوانۍ د جلال او جمال نه خبر یې، ته خبر یې چې ستا په دې ګرګوتي څڼو او په شبګیر وهلو سرو هیبتي سترګو کې څومره هیبتونه او عظمتونه پټ دي. او حورې دې د ورتلو لارې څاري. ای زما ستړې ستومانه ګلالیه مجاهده! منم چې درنه چانټه په غاړه او ډک ټوپک په اوږه ساعتونه ساعتونه پلي مزلونه کوې، ځکه چې ته ازاد یې. خیر دی که د آیسای، فیلډرې او د سي آی اې رینجرې دې د پښو لاندې نه شته. ژر ده چې دا ټولې به همدا تا ته په غنیمت پاتې وي. ای نهر نهور ګلابه! پوهېږم چې د سي آی اې او د آیسای د بچوړو په څېر درته سره کړي خوراکونه د جنګ لومړۍ لیکې ته نه درځي. په همدې نیمه وچه ډوډۍ چې له څو ورځو دې تر ملا تړلې په همدې ګوزاره کوه. ته خبر یې؟ ستا ساه خو به په داسې مهال له خېټو تیږې تړلې. ای زما د سترګو توره سترګور غازي! خیر دی که وسله دې کمزورې او مهمات دې کم دي. الله جل جلاله ډېر یادوه. وویاړه چې د الله جل جلاله نصرت او مدد درسره دی. د مؤمنو مجاهدینو بری په تجهیزاتو او کثرت کې نه وي، بلکې د ایمان په قوت کې وي او لله الحمد تا د خپل ایمان طاقت خپل دښمن ته په وار وار ور ښودلی دی، ته همداسې ښه یې. پرېږده چې دا عیسایي بچوړي ستا په مقابل کې له ایران، روس، چین او نورې کفري نړۍ څخه وسلې او مهمات واخلي، پرېږده چې د سي آی اې زامن د امریکا او برتانیې، فرانسې او کاناډا او نورې کفري نړۍ په ټانکونو او طیارو ناز وکړي. ستا لپاره ستا رب کافي دی. ای زما د سنګر یخنۍ واورې او شبګیر وهلي وروره! خیر دی که د آی اس آی او سي آی اې د مزدورانو په څېر دې په تن وړین او تاوده کالي نه شته. یوازې ستا دا خلاصه سینه د سپین غر یخ بادونه نه وهي. ستا مشران هم تا سره اوږه په اوږه روان دي. وویاړه چې مشران یې د آی اس آی او سي آی اې په تودو دفترونو کې نه دي ناست. بلکې تا سره د جنګ په لومړۍ لیکه کې یخې شپې سبا کوي. ای د غیرت په وینو لمبېدلیه زخمي ګلابه! په دې دردونو او کړاوونو صبر کوه، خیر دی چې د سپین غر په واورینو لمنو کې دې خپل مجاهدین وروڼه په نشتو امکاناتو درملنه کوي. شکر وباسه چې د پېښور او اسلام اباد په روغتونونو کې دې آی ایس آی نجس لاسونه په بدن نه لګېږي او یا دې د کابل او امریکې په ماډرن روغتونونو کې شین سترګي کافر نه تاداوي کوي. دلته حدود قایم دي، دلته د لاټ مېکال او اساسي قانون په ځای فېصلې د الله جل جلاله په عظیم کتاب کېږي، دلته چرس، بنګ، بوګنا، شراب، قاچاق، اختطاف او نور لوی او واړه جرمونه جرم شمېرل کېږي او عاملینو ته یې سزا ورکول کېږي، دلته څوک په کوکنارو کې عشر نه اخلي، دلته څوک له ولس څخه په زور ډوډۍ نه خوري، دلته څوک دیني مدارس نه بندوي، دلته څوک علما نه وژني. دا خو د امریکایي شرابو په څښلو چې ږیرې وپړسېدې، سورغلي دې تورې حلقې شول. ستا خو د چرسو په لیدو پلنې شونډې پکې تورې شوې. ستا خو په حرامو امریکایي خوراکونو او د خنځیر د غوښې په خوراک خېټه دومره وپړسېده چې ترې تللای نه شې او د پښو په سر د ناستې نه تواڼه ووتې. راځه له دې خبرو به تېر شو، دا راته ووایه چې کله دې په دې سوچ کړی چې ولې ستا د راتاس پوځ او اردو له لیکو د ورځې په لسګونو ځوانان راتښتي او ډېری یې د اسلامي خلافت لیکو سره یو ځای کېږي؟ تاسو خو ورته په زرګونو معاشونه ورکوئ، د ژمي ګرم کوټونه او د اوړي یخ دفترونه ورکوئ، سهار او ماښام د دوی په خوښه فرمایشي خوراکونه ورکوئ، ښې اسلحې، ټانکونه، جازونه او موټرې ورکوئ، په مجهزو روغتونونو کښې درملنه کوئ نو څۀ يې لکه چې ډېری ځوانان يا ستاسو له ليکو را تښتي او يا هم تاسو ته د درتللو په ځای په دې بندو، سختو، ګړنګينو، اغزنو لارو، بې هبتي خرونو ته را درومي چې خوراک يې کله نهره او کله وچه ډوډۍ وي چې د الهي رضا پرته بل څه امتياز نه لري چې ساعتونه ساعتونه لک ټوپک په اوږه او درنه چانټه په غاړه پلی ګرځي چې څلروېشت ساعته د شهادت په انتظار شېبې شمېري. زه د بېس حق او باطل پېژندلی، دې ته اوس تاسو غولوونکې څېره، شومې موخې، امریکایۍ طرحې او نورې منحوسې کړنې معلومې شوې دي، ښه به دا وي چې په سړه سینه سوچ وکړئ او حق ته غاړه کېږدئ. ای د ملي اردو او ناپاک پوځ په لیکو کې د سیکولریزم، جمهوریت، وطنیت او ډیموکراسۍ په خدمت او د اسلامي شریعت سره په دښمنۍ اخته ځوانه! ستا غټو جنرالانو ډګروالانو هم په دې اعتراف کړ چي د اسلامي خلافت شازلمو سره الهي نصرت دی او دوی له مقابلې عاجز دي نو راشه اوس هم وخت لرې نوره د کفر له مزدورۍ توبه وباسه خپل مرګ او هویت مه خرابوه یا په کور کښېنه یا بله خواري غریبي پیل کړه او یا هم د الله رب العزت ذات د شریعت د حاکمیت لپاره د اسلامي خلافت د زمرو لیکو ته راشه چي د دنیوي او اخروي ژوند په خوږو موړ شې.